بسم الله الرحمن الرحيم باب صفة الصلاة باب د بیان د صفت تل منځ شي باب صفت صلات باب د بیان د صفت تل مندش صفت سمنا کو یو صفت یو وصف ته زنا خلق وی چې وصف او صفت شه فرق نشته ده دواړه کنه د الفاظ مترادفانه دي منا یوادو لکه لیس و اسد وصفه مصدر ده صفته مصدر ده یوای مدادو د مردو چې په صفت شي اعلان شو ده په وصف شي اعلان نه شو دواړه یو معنا ده کیم معنا چې د صفت ته د وصف ته کیم معنا چې د وصف ته د صفت ته او ځنه خلق فرق کو چې په وصف صفات شي فرق شته په معنا شي فرق شته اگر کا دواړه مصدری نه دي دواړه معنا مدای و مدای وادو خو د اعلان په واجب باندې چې په یو شی اعلان وشو صفت جوړ شو د بل شی اعلان نشو وصف دا په دوی معنی مختلف استعمالېږي وصف اتوی چې په واصف پرې کنه قائم وي او صفت اتوی چې په موصوف پرې قائم وي مثلا زوی چې زید عالم زید عالم ده زید ویلور ده یا زید نه منیادو دا کلام په مو پرې قائم ده دا وصف شو وصف منه بیان اچانه کنه وزوجه ده بیان مې وکړو او دا علم چې په ځای پر قائم ده یا نمونیا چې په ځای پر قائم ده یا قیام چې په ځای پر قائم ده دا غته صفات ته ویل شي کنه زید او عالم ده په ځای پر علم ده ځوین چې زید عالم دا موجه غدو دا وسپتا و علم چې په ځای شي دا هغه کنه صفات بل شي دا فرق کوزنه خلک دا هو یره په لغت شي کې سره شو دوه ته باب صفات الصلات باب د بیان د صفات تل مزه کې اې دینه سم مراد د صفات تل مزه د ټوله قدرې نه ونسه قدرې کانز د رزاح ټوله متونه شي کنه دا باب رسی و دا ترجمه یې دوه کنه عنوان چې باب صفات الصلات اې دې سم مراد چې باب صفات الصلات المزه صفات کو سیک دا وښیي که چې مراد د صفت نه هغه اجزا عقلیه دي چې هغه دال دي په اجزا خارجیه باندې باب صفت صلات باب د بیان د اجزا و عقلیه د المنذر شه د المنذر کنه اجزا عقلیه کلیه او شیء کنه چې هغه صدق دي په اجزا خارجیه جزئیه باندې المنذر اجزا عقلیه کوم دي لکه قیام رکوع قرات سجده الميزي دينا جوړ ده قيام شو قرات رکوع سجده دا اجزاء عقليه بلی کلی دي او ته چې په المزه باندې ودرېږې و چې قيام کې کنه دا قيام په دې صدق ته چې دا قيام دا ودای دا قرات ته ودای رکوع دا سجده درنګ بل درنګ بل کنه په د خارج شي چې د زید امر بکر منځینه کو د قیام کو قرات کو کنه په باندې د قیام ټکه صدیق ته اقرات ټکه په صدیق ته پر رکوع ټکه په صدیق ته نه باب صفات صلات باب د بیان د اجزاء عقلیه د منذر شي په دې باب شوی د منذر اجزاء عقلیه وشي کیما اجزاء عقلیه چې کله دال دی او صدیق دی په اجزاء خارجیه باندې او دویم کولا چې نه دو ته باب صفت صلات اجزاء کریا بیان نه ده ا د ه اجزاء وې سکنه حکم وشایي د لمسو چې کوم اجزاء دي پر قیام ده یا رکودو یا سجدادو یا قعدادو ا د حکم شي چې د قیام صدا پر مسه فرض ده واجب ده که سنت ده درنګ د رکوع چې د قیام جز ده ا دې به حکم وشي په دې باب شي کان چې دغه رکوع دغه فرض دو که واجب دو که سنت دو دارنګ سبحانه دارنګ کنه امين چې دغه جز واجب ده دا جز فرض ده دا جز سنت ده دا جز مستحب ده نه باب صفت الصلاه ده عبارت په خطب ته مضاف سره ده باب صفت اجزاء الصلاه ده نو ته مضاف مقدر دا باب صفت اجزاء صلات کنه دا باب دا بیان د صفت اجزاء د الموضوع شه الموضوع چې کوم اجزاء دي قیام قرات رکوع سجدا ایک صفت او شی حکم او شی کا چې کوم فرض او کوم واجب د کوم سنت ده زن هلته چې نه دې بیان دوته په دې باب څنګه دا خو د اصول فقه وظیفه ده دا خو په اصول فقه شته شی کا چې قیام فرض ده رکوع فرض ده پلکای واجب ده پلکای سنت ده دوت د الموضوع اجزاء بیانن ده او دارنګه د الموضوع د اجزاء به کړه صفت بیانن ده صفت نه ته مراد هيئت نه مراد ده باب صفت باب هيئت الصلاه هيئت نه مراد تصویر دا باب د بیان تصویر د الموضوع شي کنه اس په د الموضوع نقشار ته جوړوي کنه په دې باب شي چې مين به کنه سرنګي کې یو صاحب ته په ودروي کنه او په به کنه نیات نو سې کا چې دا څه کنه لو سینه بوته چګه کا او الله اکبر ویا کنه او بیا دا سبحان ویا به پلوکا ویا لوس په نومو باندې کښیر دا کنه په نومو لون دې کښیر دا به دا سکرات ویا به دا رکوع کا به سجدا کنه یو رچ سلام به په وړوي کنه علم مزن وقش نقشار ته باندې باب صفت صلات باب هيئت صلات دا باب د باندې هيئت المدشه تصویر د المدشه رکن مدا کې چې پر مزه شي نه نوي تحریمه المزنه بهر دو پر مزه شي نه نه دو بیا سول پر دې کې چې تحریمات المزه شي نه نه دو المزنه بهر دو المزه رکن نه ده نه خو المزه پر شرط به شرط نه خو نه را دي کنه چې په دماغ شي باب ذکر شول کنه به دې څه دوه تشمیل وي کنه فرید المزه کنه شپې شو نه دي شپې شو کنه هغه دې کتیر شو لکه چې هغه توارت د صوبې ده او د بدن ده او د مکان ده استقبال کې بلې ته ده ستر عورت ته او درنګ نیت ته دغه فرایض دي الموضوع فرایض دي الموضوع بالک تحریمه خو دې پر جواب ده چې تحریمه اگر کا شرط ده د الموضوع نه بهر ده خدا سره متصل ده بالکل پر الموضوع پر بالکل پر شخص ده کنه هغه نه شرطینه هغه الموضوع نه وریا دي اذن بعد تحريمنا بعد فورا كان بها المزوت ورنا واتي فالمزوبون دي بلا ياش وكنا دا سر متصل ودي وجنا دا كنا هذا الموضوع ده فرائض سره دا شام شنو کالي کې دا مسله بهر فائدہ فرائض صلات سته فرائض الموضوع شپږ دي مشهور التحریمات یو تحریمات تحریمات فرض دو تحریم مصدر ده چې دغه تکبیر خرابوین کې دا کله چې دغه تکبیر وی الله اکبر به ډېرې چارې دي که چې عادې په ځون باندې کنه مخ خلولې وي در باندې خرومې دې کړې ډېرې مباح چارې دي کنه اپ دې په ځون باندې خرومې کړې کنه هروک کسا شوک کسا ژغدو کسا طلاق ور طلاق کسا کنه دا غار شي دې په ځون باندې خروم کنه چې دا الله اکبر چې وی نه دا تحریم په معنا د محرم سره ده کنه حرموین کا په دې کې تکبیر باندې تحریم اطلاق مبالغتن وشو کنه وای کدا عین حرمول دي حرموین هندي کنه حرموین کدا مبالغتن په دې باندې کنه اطلاق ته تحریم وشو دا ته څه پر دو دا ته پر د نقل دو د وصفیت نه اسمیت نه ول هو کنه تحریم مصدر و اس دا اسم شوې د تکبیر دا د پر د نقل دو د وصفیت نه اسمیت ته کنه یو لفظ چې اول وصفي بیا دینه بعد اسم جوړ شي کنه بیا دې کته ور لګی لکه حقیقت او څوک چې مبالغه دې پر تیر لګولې دو فرید الملک نه شپیر دی التحریمه ایو هغه تکبیر چې رټ خرموین کده ډېر خرموین کده تنیس پر اندو کنه ته مبالغه دې پر یا دې پر دې نقل د وسبیت نه اسمیت ته دا تکبیر نوم ده دغه فرض ده دا تکبیر منا مې یندو کړی کنه چې تحریم چاته ویل شي کنه خو تکبیر تحریما دغه فرض ده په دې باندې کې دې مله دلیل پېښ وی کنه لقوله تعالی وربک فکبر اې بیا آیت کریمه دې وجنه وربک فکبر او د خپل رب تعظیم بیانوه د خپل رب لوی بیانوه دا که فکبر امر ده او امر د پر د وجوب او د فرضیت په نوی دا د پر د وجوب ده نه دا تکبیر کنه دا تکبیر واجب شو والمراد به تکبیر ته کنه افتتاح مراد یې کنه پر اجماع د مفسر سره تکبیر د افتتاح ته کنه تکبیر تحریمات او تکبیر افتتاح ته او بل کنه فرید مسو کنه قیام ده قیام به جوړته ویل شي لقوله تعالی په دې دلیل په شوی کان چې قیام دا ویله فرض ده لقوله تعالی دا آیات کریمه د وجنه د کول د بری تعالی د وجنه وقوموا لله قانتين درجه الله پاک تکن عاجزی کوین کی یا درجه الله پاک تکن چوپ چاپ خاموش درې د الله پر کنه عاجزي کوي چې کومو په دا باندې امر دا امر د پر دی جابي دا امر دی جاب دی پر دا او په دا اجماع دو چې دا پر موزه شي مراد ده کنه بهار وړاین نه پر دا د موزه په باره شو نظر شو دا په ټول مفسد په اتفاق ده کنه چې پر موزه شته کې چې حکم لله کارتینا هو ټول مدینه نیو مراد کنه هغه پر واجب المدینه مراد کنه چې کوم فرض وی یا واجب کنه سنات ینا پلنا پاش دا امرنا چه کوم لکنا وکوم لله کن دری الله فتا جزی کوین کی اقیام انداز دغه ده کنه اقیام حد دغه ده چې ودرې چې د لو سر خلاص کړي چې لو سر پټیټي باندې نه لګیږي دا به وی لوړی کنه او که چې لو سر ولاله لو سر پټیټي لګیږي به دا پر کو حالت شي کنه بیا قیام نه ده ته قیام رشي وته وینا فرض سمره دا سمره به درې چې سمره د قرآن پاک تلاوت در باندې فرض وي که نه سمره چې تلاوت فرض ده تلاوت چې کې دمره به درې یا که نه والقراتو او بل فرض ده که نه د قرآن پاک تلاوت قرات القرآن فرض ده تلاوت القرآن فرض ده والمدرسة تلاوت که نه دغه فرض ده فكيم دليل سرى لقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن زوتوي سکنا هغه چې کیمتو سوکاوي د قران نه نو موږ سکنا چې الحمد پردو یا کول والا پردو کنه نه چې کیمتو سوکاوي کنه هغه په نه پاک تو سره وي سره مقدار به وشي چې سمرا کړ صلوات فرض پر مده شي په غونډه راکته شي کنه او کنه کنه سحاسر کتنی پاشب کنه مراد ده بل فرض نستای نستا فرض شکر یې چې کمانه مله بخښي نه دا غره مستای نه چې د مشکل کښې په مده شکر ادا تحیات په شکل باندې چې کله ځوړې په شرک شي کنه چې نستای به دا ویل شي هغه نستای فرض نستای د پلاتیا دی کنه که په پلاتیا باندې وی که هغه تیات شکل وي چې په مده لیدره ده کنه په مده شي کې کنه اتحیات ویل نه پرد نو سای پرد ده کنه خدای مر کنه دا څنګه کا چې باندې کښې ست کنه استر ګرا په بجلی ونه کنه بل شي به ورته کنه چې نو سای مې وکړو نه دې مر به کورې دې کنه چې کا اتحیات وی به اتحیات په پیره کوله شي عبد الله رسول الله دا نو سای پرد ده ا دې پر دلی په شوی کنه چې دا به کوم دلیل کنه کوم آیات نه ارمنی مې ځکه چې نو سای په پرد ده لکولی اسلام دا حدیث نه ثابتوي ا معلق به د فرض هغه فرض وي من موقوف شو کنه په دېګه نو سی پره مې فرض ده موقوف علی د فرض کنه هغه فرض وي په دې پره ده کنه فرض تر تغلی دي چې څه پره نشته نه وکړه امر کنه مې دې نه پیرا کېږي مې فرض ده المزه تمام فرض ده وا په دې باندې پیرا کېږي چې نشته یو کنه نه دا غنشته یې مکنه موقوف علی شو کنه د تمام د المزه خو دوته خو دواره ته وشي کوي اذا قلت هذا او فعلت هذا سور دا ور دلی کچ نه خلیف په نوستی پر خو در مزه تمام تر لکنه دنه کا او سره کنه او سره او د تردید د پر شي ال مزه تمام خو کړ په دې د وچر شي په چر پر وتر لو کنه اذا قلت هذا چې تق تق تشهود وي بدل انسپرا شو او فعلت هذا یا ذکر دغه نوستایو کې بدل انسپرا شو خلیف په نوستی پر خو نه ترلا هدي ملوك تشكرا كرا أولا يكرا نا فنسيب الثلاثة كرا تيو تشهد يولي تشهد يولي هنا جواب ده إذا قلت هذا أو تشهد تشهد أولا تشهد خو بيلولي نشي ولا نه تشهد پر رکوع شوی لشي نه په سجدا شوی لشي کنه تشهد هو کنه په لستي شوی لشي کنه نه اكو ته حاضر او نستایو سره مراد مراد ده کنه دا معنا ده د اول جمله اذا كنت هذا وانت قاعد اذا قلت هذا چې ستر دا تشهود وی او حال دوی چې تنوس وی فقط تم مسله تو کلمین پر شو او فات هذا یا حلی نوس وی کنه ا تشهود د نو ویلو فقط تم بیا تنوس پر شو نه نو صحیح کنه په دوه تقدیر شي کنه په هر تقدیر باندې صحیح په شروع کنه کنه انا تردید کنه خلی په دې غاښ ده کنه هغه ویل شي چې اکه تاسو ته بیا کنه بیا کنه خو چې نستای وکي لعلك تمام الفعل بالفعل تماما بالفعل وی ته نو کنه پیرا کوله د مذهب په درستی پیره قرآ تشهودی ویلا وی او لم یکر تشهودی نیو ویلا ځکه چې ځا کول ته هاذا سره صحیح سره مراد مراد ده کنه ځا کول ته هاذا انت قائد ته چې تشهود وی او حالکه ته لوست وی یا د لوستایو کې کنه تشهود نو وی به تل مس پیرا شو نه طریقه دا شو کنه چې لمزه تمام خو فرض ده و دا چې کله موزه تمام نبی سم کنه په دې رسی پر وتړلو چې نو سایو کې به تل میو ته پیرا کېږي نه دا مو کفره دې فرض ده مو کفره دې فرض هغه فرض وي او په دا باندې سخت اشکال ده سخت تر ده چې فرض وي چې مسبتا به دلیل قطعی نه کنه چې اپ قطعی دلیل ثابت وي دا خبره واحد ده خبره واحد هو قطعی دلیل نه وي خو ځونی وي بل کې دا کنه اذا قلت هذا فعلت هذا دا د نبی سم الفاظ نه دي دا د عبد الله ابن مسعود الفاظ دي کنه دا مدرج دا مدرج معنا چې کنه اصحابي الفاظ د حدیث څخه ور راوتی دي کنه اصحابي کول دا د عبد الله مسعود کول دا نبی سم الفاظ نه دي اول خدای نه مني چې دا حدیث ده اذا قلت هذا فعلت فقط مسولاتو کا دا د عبد الله ابن مسلم الفاظ مبارک ته چې حدیث کنه دا غیر نسلی دی او کدا ومنو خو خبر خبر واحد بشي خبر واحد خو ځونی وی خو کني کدي پاتې او کنه فرید نه ثابت دي کتیا نه ثابت دي او مخ په دې کنه کنه فرض ثابت وي دا اول نه دا جو بوکا چې دا د حدیث الفاظ دي اذا قلت هذا فالتغب کنه کنه حديث الفاظ دي النبي صلى الله عليه وسلم الفاظ دي كنا او قومني چې نه د صحابي الفاظ دي بدا د اصول کنه اصول فقه قاعده ده چې صحابي ولا داسې کنه قول چې مدرک بالقياس نوي اذا شي مطلق کله صحابي خبره وکړي چې عاد ثواب د ثواب سره تعلق لري کنه مدرک بالقياس نوي کنه بیا حدیث وي ا محمول په سما باندې چې دا د نبی سم نه ارویدلی دي کنه ځکه چې صحابي ته څه پته لګي چې دا کنه شای فرد دا یا دا وجب دا کنه یا دا په دې باندې ثواب ملوي په دې باندې عذاب ملوي کنه صحابي ته به دا پته نه لګیږي اخو کنه شریعت ته پته لګیږي نه دا خبره کن چې دا په موسی دا نستای ضروري ده او چې دا نستای ونه کې بل مين دې نه کېږي دا پته پیمبار ته لګیږي صحابي ته پته لګیږي نه دا ددا ویلي وکړ صحابي دا ویلي خدای به نبی سم چې تر ودرې دي کنه اول خو چې دا حدیث الفاظ دی او کچې حدیث الفاظ نشي صحابي او فشي به چونکه دا غیر مدرک بل قیاس دی کنه قول د صحابي فيما لا يدرکو بل قیاس محمولی په سماع باندې کنه نه دا حکما حدیث شو حکما مرفوع حدیث ده بس حدیث خو شو دا خبره چې چلو حدیث شو کنه خبر واحد ده خبر واحد خو زونی وی کنه په باندې خو کنه قطعیات نه ثابت دي اې دې متعلق یو بهترینه کتاب رو قدیر کړی دو نو روا شارو ولیدو کنه چې سه پر خدای رسولي بیان نیوی کړه کنه امر چاته پته نه کېده نبی اسې مې کنه بیان وکړو په کنه په کول سره په فعل سره کنه چې عالمي شکی مصلات د عدالت من مراد ده کنه چې دا څه کنه الله اکبر به وي به سبحان وي به کنه اعوذ بالله بسم الله به وي الحمد به وي کنه الحمد لله به صلات یا به رکوع کا سجدا وک کنه سلام دا څه کنه د نبی سم کنه قول نبی سم فعل دا د حکیم صلات ترجمه ده بیان ده ا تفسیر د کنه خبره واحد وی کنه ای مجمل چې تفسیر وشي کنه به نسبت ته حکم به کنه ا دې مفسر ته نه کې چا چا تفسیر کړه کنه ای مفسر ته به کې حکم نسبت به ته کې کنه دو ته د نستی بیان چې د نستای پر منځ شي کنه دا ضروری ده او دا فرض ده مینه دې بهر نه پیرا کړی دا مفسر خو کنه خبره واحد ده همیش به دې ته نه وی کړه چې دا خبر وحید ده نو ستای ایګه وشالو ا دې حدیث وشالو نه اقیم صلات وشالو کنه نو ستای په آیات سره ورو چې اقیم صلات ته خو پښن غوښته وکنه پاته مشته نه لګی دا هغه دې ککی مصدا سره ویل کې چورای با کې کنه او رکوع با کې سجدا با کې تلاوت پاک و د نستای با کې دا غا پاک مجبور شي دا غټه کپره ته چې نستای به کې کنه او پاته لګی دا ایسه کنه حدیث تفسیر کو چې نو ستار صاحب شه نه جواب دغه ده کنه چې دا نوستای کنه په دې حدیث سره نه ثابت شو نسبت حکم یې کنه د بیان نه بعد تفسیر نه بعد کنه اوبه مفسر ته کې مفسر ته بنه کې کنه ولې پاته لګی دا اسکه چې تفسیر شو پاته ولګی دا چې دا خو نستا په دل مزه شو کنه نو سای پاکي مسلات شروع لا ده کدا خبره نه و می سبحانه دا غسرت بلی پاره نه بلی اعوذ بالله یا بسم الله دغه ول سنت به فرض نه بلی درنګ تسبیحات په رکوع سبحان رب العظیم سبحان رب الاعلى دا د اکا انتقالات تکبیرنا الله اکبر سمع الله ولحمد اکبر دا ټول می سنت بلی کدا خبره نه وکړه چې زیرا دلیل نه روغلی دی کنه چې هغه دلیل سره به تیری کړي دا سنت تی فرض نه دی دا ټول می به فرض بلا چا کی مسلات کنه دا ټول پاشه روغلی پاشه سبحان روغلی دی پاشه او بلا بسم الله روغلی دی پاسه د تکبیرات راغلي دي پاسه تسبیحات راغلي دي که نه پاسه درود راغله ده خو چونکې از یې کار میرا دلیل موجود دی د هر یو متعلق سبحانه متعلق او زبیره بسم الله چې دا فرض نه دی ځکه کنه هغه مش پر دې فرض نه شي بل کنه کریم دا ټول تفسیر ده د حکیم صلات تفسیر دا ټول مې کنه پاکیم صلات شداد داخل بل کنه هو د قاعده متعلق انوستی متعلق بل دا دلیل نشته چې وایي چې دا فرض نه دی